الرحیم باب اسلام عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه دا باب دی د اسلام د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ریاضه عمر په دې لفظ کې دا یو خاصیت دی چې دی باندې یو زیر نه راځي عمرې نه پشي ویلې او بل دا دی چې په دې باندې پیخونه نه راځي عمرون که د زیر ځای وي هم زور به وایي او که د زور ځای وي هم به زور وایي او که پیخي پیخ به وایي نو دا پکار خو داسې او داسې دی ویلې وی بابو اسلام عمرې لیکن د زیر په دې نه ویلې کېږي د زیر په ځای به زور وایي دا باب دی د اسلام د عمر ابن الخطاب حضرت عمر چې اسلام راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دعا وکړه اللهم اید الاسلام یا الله ته مضبوطوالی وکړي د اسلام بی احد العمرین په یو د دوو عمرو مکه کې یو عمرو یو عمرو عمر نه دی د ابو جهل خدایه په دې دوو کې یو مسلمان کې چې د مسلمانانو ته لږ دغه د تقویت ملو شي یو ځل یو سړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماماګانو د کورنۍ نه دی د بني زهره هغه وایي زه مکه کې روان وم چې عمر مې ولیده توره یې غاړه کې اچولې وه وی ما ورته وی عین تذهبو هلکه عمره چېرته روانې استغفر الله استغفر الله وی زما د پیغمبر علیه السلام نامې واغشته چې هغه قتلومه هغه زمونږ خدایانو ته بد وایي زمونږ پلارانو نیکونو ته ناپویه وایي وی ما ورته وی چې زه هغه قتلی نو د بني هاشمو نه به دې څوک خلاصوي او د بني زهره قبیلې نه به دې څوک خلاصوي بني زهره قبیلې ماماګان دي او بني هاشم خپله کورنۍ ده د دوی نه به دې څوک خلاصوي وی هغه راته داسې بد بد وکتل چې زما خیال دی تم وابي شوی سبا ته سابي شوی وی ما ورته وی ما پرېږده د دې نه یو بله عجیبه خبره واوره وی کمه وی خور د مسلمانه ده فاطمه بنت الخطاب د خور خاوند چې دی مسلمان دی سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل هغه مسلمانان دي وی خا سخ زور راکو وی زه لاړم د هغوی پسې چې ورغلم دروازه بنده ده دننه څه داسې اواز راځي بنګار وی ما دروازه وټکوله اواز مې وکړ چې ور کولاو کې اوس دی کې استاد هم راغلی دی دوی ته سبق وی خباب ابن ارت چې هغه د عمر نامه واورېد هغه لاړ کوټې ته ننوته عمر وی چې زه ورننوتم وی ما ورته وی دا سم وی دا بنګ بنګ راتلل وی منګه ما هغه وی خور راته وی او د خور خاوند چې هسې خبرې هم کولې وی ما وی نه څه خو وی ما خیال دی تاسو صحابیان شوي یې وی سعید ابن زید راته وی چې که دا اسلام ستا د پلار او د نیکه د لارې نه بهتري نو بیا بیا به کلمه شهادت نه وی عمر وسی وی زه به ځان پوه نه شم او ور ټوپ مې کړه په دې سعید ابن زید پسې او راسم مې لو چې راسم میلو د پاسه په کېناستم دلته وایي دا خور مې رالیل هغه راله دیکه راکړله او زه هغلته وویشتم وی ما له غوسه راله چې راله دا لاس مې چې داسې کو د خور دا مخ مې وو د هغې نه وینې روانې شوې سخت خپه شوم چې وای دا دې څه وکړه غوسه مې یخه شوه چې غوسه مې یخه شوه وی دی خور ته مې وی چې منډه هغه تاسو چې څه وي هغه موږ له راوړه وی ما ته وی چې سته پلیتې کافر ته چې دی د الله کتاب ته ګوتې نشي وروړی لاړ شه اول غسل وکړه بیا به وی لاړم غسل مې کو چې رالم هغه کاغذ یې راکړه په هغې کې سورې طه لیکلي طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقه وایي چې مې کته څه عجیبه خوند یې راکړ چې خوند یې راکړ ورته مې وی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم له بوځې پیغمبر علیه السلام د ارقم په کور کې وایي چې هغې له رالو ما هلته کلمه وویله او د کلمې نه پس مې بیا رسول الله ته وویل چې حضرت موږ په حقه یو که په ناحقه یو وی رسول الله راته وی چې موږ په حق یو وی چې موږ په حق یو نو موږ به عبادت پټ کوو دا ناحقه چې دي دا به ښکاره عبادت کوي ټول مسلمانان را روان شو او چې دی نو مونځ ښکاره په جومات کې وکړه هغه واقع ده منذ اسلم د هغه وخت نه چې اسلام راوړه عمر عمر به چې عمر اسلام راوړه موږ خو به هر سړي پټ عبادت کو د کافرو موږ نه پرېښودلو خو چې کله عمر صاحب مسلمان شو نو بس بیا په کافرو روب راغی دلته عمر مسلمان شو ورسره دلته په دې بل پلو حضرت حمزه مسلمان شو بس د کافرو ملا ماته شوه حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال فأخبرني جد زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال حضرت عبد الله بن عمر وی د خپل پلار واقع بیانې خد خپل پلار چې کله زما پلار مسلمان شنو دا خو ډیر تیزو راغی او ښکاره مونځ وکړو او کافرو ته چیلنج ورکو د مکې چې څومره کافرانو ټول دغه خلاف شو و یو ورځ یې ورپسې جلوس راوویسته جلوس چې راځی او عمر لزو او د هغه کور سیزو او هغه قتلو روره دا مکه داسې خوځېده ده د خلکو نه چې دا کافران راغونډ شوي او د ده کور طرف ته را روان قال عبدالله وی بینما هو په دې منځ کې حضرت عمر ریاضه د هو ضمیر امت را چې کوي ښه بینما هو په دا منځ کې حضرت عمر فی الدار دا او په خپل کور کې او څنګه او خائفا یریدون کې و لکه اوس هغه د ټول کافرانو جلوس رایستی دی ما وې د مکې دا دغه نه دی دا دره داسې خوځېده اوس به درته رستو راشي خوځېده او د ده پسې را روان خائفا یریدونکي و چې ګورو اذ جاءه العاص بن وائل راغې ناګانه راغې حضرت عمر ته عاص ابن وائل حضرت عمر صاحب ته عاص ابن وائل راغې دا د مکې لوی سردار دا ورته راغی دا هغه د عمرو بن العاص پلار دی ښه عمرو بن العاص مسلمان دی او دا پلار مسلمان نه دی السهمی یې چې هغه د بني سهم قبیلې دی او کنیه ده د څه ده ابو ابو عمرو ابو عمر دا عاص ابن وائل چې د بني سهل قبیل سهم قبیله دی او کنیه د هغه ابو عمر دی دا لوی سردار راغی د حضرت عمر ځای ته وعلیه حلت وعلیه حلت حبرت او په هغه باندې وه جوړه د یمن حبره هغه څادر ته وایي چې دا به په یمن کې جوړو او داسې تورې او سپینې لیکې به وې پکې په هغه باندې وه جوړه وعليه حلت او په دې عمر په دې عاص ابن وائل باندې جوړه وه حبرتن د حبره د یمن جوړه وقمیس او په د باندې کمیسو مکفوف چې هغه ګنډلې شوی و بحریرن پرېښمو دا کمیسې اچولې قیمتي او په ورېښمو باندې ګنډلې او دا سردار راغی وهو او دا عمر ابن او دا عاص ابن وائل من بنی سهم دا د کمی خاندان نو د بنی سهم نه بنو سهم په قریشو کې داسې خاندان دی لکه بنو هاشم داسې یو کورنۍ ده دا د بنو سهم قبیله و وهم حلفاؤنا او دا زمونږ هم عهدو دوی سره زمونږ حلف و معاهده وه چې مونږ به د یو بل مرګتیا کوو وهم او دا بنی سهم حلفاؤنا دا زمونږ هم عهد فی الجاهلیت په جاهلیت کې زمونږ د کورنۍ او د بنی سهم سره معاهده شوې وه چې مونږ به د یو بل مرګتیا کوو بیا زه پوهېږې که نه خیر دا راغې حضرت عمر ته حضرت عمر ډیر پریشان و فقال له نو دی عاص اوې عمر ته چې ما بالو کا څه د حال سته دا ولې پریشانې ما بالک څه د حال ستا نو قال عمر ورته وی خبر نه زعما قومک دعوه کړې ده ستا قوم ستا قوم بني سهم هغوی دعوه کړې ده چې انهم سیقتلونی چې دوی به زر دی چې ما قتل کی ستا قوم بنی سهم دا دعوه کړې ده چې موږ ځو او عمر قتلو دا ګوره جلوس را روان دی زعما قومک ویلی دی ستا قوم انهم چې دا قوم چې دی سیقتلونی زر دی چې ما به قتل کی زما د قتل پسې را روان دی او ولی ان اسلمتو د دې وجه نه چې ما اسلام راوړی دی ان د الف زور وایي ان اسلمتو د دې وجه نه چې ما اسلام راوړی دی وایي ښه زما قوم به راځي او تا به قتلوي په خدای قسم چې درته بره ونه ګوري پروا مه کوه قال عاص ورته ووی لا سبیل الیک نشته د چا لار تا ته مونږ وایي هلکه د چا کار د باندې نشته لا سبیله نشته دی د چا لار الیکه تا ته بعد ان خام ستا لار نشته دی نشته دی د هیچا لار تا ته دا خبره وکړه عمر صاحب وی په کور کې سخ یریدم ما وی چې اوس دا غون قوم د پسې راشي دا غون قوم او جلوس را رواني چې کورم ولسی زو او دې مړ کو نو خامخا سړی یریږي اوس ګوره دې ځای ته بعد ان قالها امنتو دا به داسې وایې ښه دا بعد به رسو سره لګوی بعد ان قالها پس د هغې نه چې عاصب دا خبره وکړه نو عمر صاحب وی امین تو ماته امن ملو شو وی نشوی بعد ان قالها پس دا غینه چې آس دا خبره وکړه نو امین تو څه دی زه په امن شوم خیر فخرج العاس د عمر صاحب د کور نه آس ووت چې ګورو دا دغه د دویم حدیث کې پوره را روان دی دا جلوس دی فلقی الناس میلاو شو د خلکو سره د خلکو سره میلاو شو او یې دا د مدکی د مکې دا خوړ نه دی دا خوړو تا به وی د اوبو نه داسې روان دی دا خلک پکې ډک دا خلک را روانو قد سال بهم الوادي چې به د پاغي باندې خوړو کله چې خلک ډیری کنه له جلوس سره رواني وي لکه خوړ پې بهیږي قد سال بهم الوادي بیده په هغوی باندې خوړو دا د مکې خوړو دا د دې خلکو نه ډکو فقال عاص ورته وي دا چرته روان یې دا خو سردار دی فقال نو عاص ورته ووي اين تريدون چرته تاسو اراده کوئ د خلکو ته وایي فقالو هغوی ورته وویې خبر نه نریدو هذا هذا موږ اراده کوو د دې کس کم کس ابن الخطاب چې هغه عمر ابن الخطاب دی الذي هغه سبا چې هغه صحابي شوی دی صحابي دې ته وایي چې زوړ دین پرېږدي او نوي دین کې شامل شي وایي برم ورته نه شی کتې په ارام کښېنې بس دا خبره یې وکړه چې ټول خواره شو برم ورته نشی کتې ځای خپل کار کوي قال عاص ورته وایي لا سبیله نشته د ستاسو لار الیه هغه ته څنګه به وجه ولې هغه څه کړي دي فکر الناس واپس لاړل خلک فکر الناس خلک واپس لاړل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعت قال قال عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وی دقه واقع ده لما اسلم عمر کله چې اسلام راوړو عمر او ښکاره به د جماعت ته راته او ټول خلک به ښکاره مونځ کو نو اجتمع الناس راغون شو خلک دا د مکې کافر راغون شو عند داره په نیز د کور داغه د ده د کور خوا سره دا خلک راغون شو چې راځی دا کور وله رانو او دی قتلو وقالو او اوی اغوی سبا عمرو سابی شو عمر د پلار او د نیکه لاره یې پرېښوه نوي دین یې واغشت سابي خو مه پېژند که نه چې زوړ دین پرېږدي او په نوي دین کې شامل شي صحابي شوی دی عمر وانا غلام عبدالله ابن عمر وی زه غلامم الکما او فوق ظهر بیتی او د پاسه د چت د کور زموم د خپل کور د پاسه په کوټه ناستم غالبا دی د پنځو کالو دی ښه عبدالله ابن عمر وی دغه وخت کې زه د خپل کور د پاسه په پا کوټه باندې ناستم خیر د پاسه ناستم دا جلوس راغلی دی د حضرت عمر کور ته ولاړ دی دا خوړ ډک دی فجا چې ګورو یو سړی راغی همدا عاص ابن ویل دی فجاء رجل راغی یو سړی علیه قباء چې په هغه باندې چپن وه من دیباجن د ریخمو فقال نو دوی اوس دا خلک وی دا صابي شو صابي شو عاص ابن وائل وته وی چې صحابي شو نو ستاسو څه کار دی زه خپل خورو خپل کار کوي خام فسبا عمر خزه صحابي شو عمر نوی دین پریخو زور دین پریخو په نوی کې شامل شو فما ذاکا نو دا څه شی دی چې صحابي شو نو صحابي شو نو دا څه شی شو ستاسو سره څه کار دی زه خپل کار کوي فانا له جار زه هغه له پنۍ ورکوونکی یم دا سړی وایي فانا له زه د دې عمر دپاره جارن پنۍ ورکوونکی یم خو چې مړه دا ووې که نه یو ډله واپس کیږي او بل ډله واپس کیږي وای وای خدای ګودله خو پنۍ دغه ورکړې ده عاص فرأیت الناس ما ولیدل دا خلک تصدعو چې دا جدا جدا شو انه د دنه څوک په یو لاړل څوک په بل خیر عبدالله صاحب وایي زه د کوټې د پاسې هم دا سړی راغی او چې ده دا خبره وکړه ټول خلک خواره واره شو نو ما کور ته پوس وکړه چې دا کاکا څوک فقلتو نو عبدالله صاحب وایي ما ووې من هذا دا څوک و چې دا راغی او د ده د وجې نه ټول خلک وخواره شو قالو نو د کور خلکو راته ووی چې پیژنې نه العاص دا خو عاص ابن وایلو که نه عاص ابن وایلو حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر ان سالما حدثنا عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر وی که ستاسو خیال مخکې د ده باره کې یو ټکی راغلی و محدث رسول الله وی که زما په دې امت کې محدثي نو هغه به بل څوک عمر وی محدث هغې ته وی چې الله د یو سړي په زړه کې خبره واچوي او هغه خبره هم دقسې وي عمر نه دی الله ده ته یو فراست ورکړی یو پویه چې داسې سړي ته به وکتل په دې کتلو کې به وتلو چې دا داسې سړی دی او بیا وی هلکه زما په ده باندې دا ګمان دی چې دا به داسې هماغسې به عمر صاحب چې کله یو سړي ته به داسې وکتل په تش کتو باندې به معلوم کو او او بیا وی دا داسې د دې قبیلې سړی دی هماغسې به یو ځل عمر صاحب خلیفه دی یو سړی تیر شو وی لکه تر اوسه پورې خو به چې ما په چا باندې ګمان وکړو هغسې به و زه دې سړي باندې یو ګمان کوم چې دا په لاره تیر شو خو یا به مې ګمان رښتیایی یا به دروغي مخکې خو به زما ګمان رښتیا یو ګمان پې کومه چې دا به رښتیا او که دروغ به که دروغ یې خو پرېږدی او که رښتیا نو زه په ده باندې په دوو خبرو کې د یوې خبرې ګمان کوم یا خدا اوسه پورې کافر دی مسلمان نه دی او یا دا دی چې د خپل قوم مخ اوس مسلمان دی خو د خپل قوم مخکې دی کاهنو جوګیو دې دوو کې زما په د ګمان دی پوه نه شوې دا سړی چې په لاره تیریږي یا مې په ګمان دی چې دا تر اوسه پورې کافر دی مسلمان شوی نه دی او یا مسلمان دی خو د څه وخته پورې داسې و چې د خپل قوم دی دغه و کاهن او جوګي او بیا وایي منډه رایولې منډه رایولې چې موږ معلومات وکړو نو ویو قال عبدالله صاحب وی ما سمعت عمر ما ندی اوریدلی د حضرت عمر نه لشیئن په باره د یو شي کې قطو بلکل یقولو چې هغه به ووي انی لاظنه کذا چې زه ګمان کوم په ده باندې داسې الا کانه مګر او به هغه شی کما یظنو چې څنګه به د هغه ګمانو عبدالله صاحب وی چې کله نا کله به زما پلار د یو شي په باره کې ووی هلکه په دې څیز باندې زما دا ګمان دی رستو به چې مونږ بیا معلومات وکړو هغه شی به مقصې و که په یو سړي به یې ګمان وکړو که په بل شی به یې ګمان وکړو دې ته خیال لري حضرت عمر با ما سن ما ندی اوریدلې د عمر نه په باره د یو شي کې چې هغه به وي چې زه په دې باندې ګمان کوم د دا رنګې الا کانه مګر هغه شی به وکړه ما یظنو چې څنګه به پې ګمان کوو خیر دا خو د د ژوند یو عادت یو واقع بیانوي فبینما عمر جالس په دا منځ کې حضرت عمر ناست دی زمانه د خلافت ته از مر به رجل جمیل ناګانه تیر شو په ده باندې یو سړی ښایسته دی ناست دی او داسې پورې لاره باندې یو ښایسته ښکلی سړی تیر شو فقال عمر صاحب وی په ده زه ګمان کوم خو یا به مې دا ګمان خطای اوس پورې خو زما ګمان خطا شوی نه دی خو یا به دا ګمان زما په ده خطای او یا به رښتیای نو که خطای خو درکوی او که رښتیای نو رښتیا دا دی چې په دو خبرو کې زما په ده باندې د یوې خبرې ګمان دی لقد اخته ازنی یا خو به خطای زما ګمان د ده په باره کې نو که خطا یا خو پرېږدی او که رښتیا نو په رښتیاو کې زما په ده باندې دوه ګمانه دي او ان هذا یا دا دی چې دا کس چې دی دا تر اوسه پورې د پلار او د نیکه په لاره دی مسلمان نه دی او ان هذا یا دا دی چې دا کس علا دینه دا په خپل زوړ دین باندې دی کم دین فی الجاهلیت چې په زمانه د جاهلیت کې خیال دی په ده مې دا ګمان دی چې دا مسلمان نه دی او ما قصې په زور دین باندې د پلار او د نیکه په جاهلیت برغه باندې روان دی یا دا او لقد کان کاهنهم یا دا دی چې دا پخوا د خپل قوم کاهنو کاهن جوګي چې د دې پیریانو سره تعلقي او پیریان ورته د غیب خبرې راوړي او ورته بیانوي او دی بیا قوم ته بیانوي نو که زما ګمان رښتیا نو د دوو خبرو کې یو دا یا خدا دی چې تر اوسه پورې کافر دی مسلمان نه دی یا مسلمان دی خو څه وخته پورې دی داسې و چې د خپل قوم جوګي و کاهنو او بیا څه وایي وایي راځئ چې مړه معلومات یې وکړو دا سړی راولې علی الرجل راولې ماته دا سړی فدعی له نو راوبلل شو دا سړی له عمر ته فقال له ذالک نو عمر صاحب ورته دا ووی چې هلکه زما په تا یو ګمان دی یا خو ته تر اوسه پورې مسلمان نه او یا دا دی چې مسلمان خو څه وخته پورې د خپل قوم ته دغه وی کاهن فقال نو هغه سړي ورته جواب کې ووی چې صاحب نن تا ماته داسې یو خبره وکړه چې مسلمان ته چا دا نه ده کړې فقال نو دې سړي ورته ووې ما رأیتو ما نه دي لیدلې یو شی کل یو مې په شان د نن ورځ چې مې ولیده استقبل به چې مخامخ کړی شو هغه رجل مسلم یو سړی مسلمان ته صاحب یو مسلمان سړی ته داسې خبره کول دا خو تر اوسه پورې چا نه ده کړې صیب زه مسلمان یم مسلمان وی ښه مسلمان نو چې مسلمان نو بیا مې د باندې دا ګمان دی چې څه وخته پورې به د خپل قوم دغه وي کاهن به وي جوګي به وي نو قال عمر صاحب ورته ووی فانی اعظم علیکه یقینا زه قسم در کوم تا ته دې سړي ته وایي عمر چې زه تا ته قسم در کوم چې بله به هېڅ خبره نه کې الا ما اخبرتنی مګر ته به ما ته خبر راکې د خپل حالت چې زه مسلمانی نو دا خبر راته وکړه چې ته خو د خپل قوم جوګي نه پاتې شوې نا ورته وایي اومه زه جوګي ومه قال دې سړي ورته ووی کنتو کاهنهم او زه ومه کاهن د دې خپل قوم فی الجاهلیت په زمانه د جاهلیت کې خبره رښتیا راووته چې دا کاهنو ګورې مسلمان نه دی د ایمان ګورې څه عجیبه رڼا چې انسان کې ایمان یو ته د خپل ایمان استاد صاحب وې د هغه د لیټونو د هغه د بټنو د هغه د تارونو خیال ساتې دا به تا ته ګورې عجیبه رڼا کوي اتقو فراست المؤمن تاسو ځان بچ کوئ د هوښیارتیا د مؤمن نه ګورې مؤمن چې داسې سړي ته وګوري ویې تلي چې دا دومره دی دا صفت ګورې د رسول الله هم وښه هغه به چې داسې سړي ته وکتل ورته به پته لګېده چې دا مخلص دی او غیر مخلص دی ها وی او زه کاهنم اوس ما د ته وی کاهن څه ته وی چې دا پیریان او دا شیطانان دوی ته خبرې راوړي قال عمر ورته ووی چې ځکه نه په دې خپلو کیسو کې خو راته یوه عجیبه قیصه وکړه هله خو به د پیریانو ډېرې خبرې راوړي چېرته داسې یو عجیبه خبره یې درته راوړې ده مونږ ته خو بیان که قال عمر صاحب ورته ووی فما اعجب ما څه د ډېره عجیبه هغه خبره جاعت که به چې راتله کړي تا ته په هغې جنیتو که پیری ستا تا سره چې کومه پیری وه او هغې به تا ته د غیب خبرې راوړې نو په هغې کې یو عجیبه قصه خو راته وکړه څه دی عجیبه هغه خبره چې راتله کړي دي تا ته په هغې پیری ستا وی او یو عجیبه شته قال دی ورته وی یو عجیبه خبره ده فقالت هغې راته ووې خبر نه پیریان خو په لانجه کې رالل پرېوتل دا اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رالیږلی دی د دغې زمانې خبره ده فقالت دې پیرې ووې الم تر الجن و ابلاسها وی الم تر الجن آیا تا ندی کتلی دی پیریانو ته آیا تا ندی کتلی دی پیریانو ته په دې خوارانو څه حالت دی نو تا ندی کتلی پیریانو ته او دا څه شی دی و ابلاسها ابلاس وی دشمنی ته و ابلاسها او دشمنی د هغوی ته و یأسها او نومیدی د هغوی ته دغه کافر پیریان د رسول الله څومره دشمنان دي د دین لیکن نن دقه دشمنان راپاسېدل دا پیریان او نومیده شو هغه خپل مشن کې دوی ناکامیاب شو الم تر الجن آیا تا ندی کتلی پیریانو ته و ابلاسها او دشمنی د هغوی ته و یعصها او ناامیدی د هغوی ته من بعد انکاسها پس د الټه کېدو د هغوی نه ومن نعمره نکس ینکس څوک الټه کول دا پیریانو دین او مذهب شرک په بره روانو په ترقه او ناګنه الټه شو په ښکته شو من بعد انکاسها پس د الټه کېدو د هغې نه آیا تا نه دي کتلې پیریانو ته او د هغوی دښمنۍ ته چې دوی د دین سره څونه دښمني وه لیکن نن ویأسها او د ناامیدۍ د هغوی سره پیریان په د خپل دغه کې ناامیده شو من بعد انکاسها پس د الټه کېدو د هغې نه ټول لاړل خواره واره شو دا کم جماعت چې سره خور ور شي څوک په دې لاړ شي او څوک په دې لاړ شي دا نښه د ناکامیابۍ ده خلک وایي پلانې جماعت خور ور شو لاړو د اوښانو سره یو ځای شو ولهوقها او او هغه یو ځای کېدل د هغوی ولهوقها او یو ځای کېدل د هغوی دا پیریان لاړل جماعت ختم شو په دشتو کې لاړل یو ځای شو د چا سره بالقلاس د اوښانو سره ولهوقها او یو ځای کېدل د هغې بالقلاسې د اوښانو سره و احلاسها او د ځلونو د هغې سره احلاس جمع د حلس ته حلس هغه څادر ته وایي چې خلک یې په سارو باندې اچوي د اوښ د اوښ نه دی اوښ باندې چې خلک کت اچوي نو لاندې ورته یو ځل واچوي څادر ځل قال عمرو عمر ورته وایي صدقه بلکل رښتیا دې سړي ووی حضرت عمر ته هم څه نښې ښکاره شوې وې د دې نه مخکې چې یاره پیغمبر علیه السلام راغلی دی او دا شرک او بدعات په شا شو او اسلام په مخ کې را روان دی لکه دا شی دغه لیدلی و دغه سړی نه دی پیری ورته ویلي نو عمر وی او ما هم داسې نښې لیدلي دي وی څه نښې دې لیدلي دي وی دقسې د بوتانو سره د شپې پروت په خوب وینم چې یو سړی راغی سخې راوسته او د دې بوتانو په نامې حلالۍ حلالې که چې حلالې که چې دې کې ګورو څوک رالل او سخته چغه یې وواله هیبتناکه چغه داسې هیبتناکه چغه چې زما سره دا څونه ملګري چې دا خو ټولو تښتېدل عمر وایي ما په دغه کې ووایي چې زه خو نه تښتم اورېږه چې حقیقت معلوم شي چې دا څه دي خا عمر صاحب وی انا نائمون زودوم عند آلهتهم پنیز د خدایانو د دې خلکو د دې مکې چې کوم بوتان دي د هغوی سره زه ودوم د شپې اوس خوب وینم از جاء رجل ناګن راوسته یو سړي بعجل سخی فذبحه هغه سخی څه کو حلال کو فصرخ به نو آواز وکړه په ده چغه راوویسته په ده صارخون یو چغه رایستونکي نو داسې چغه چې په عمر کې مې دونه اوږده چغه نه ده اورېدلې لم اسما صارخا ما نه دي اورېدلې د یو چغې وهونکي نه قط بالکل اشد صوتا چې هغه ډېر سخت دي په اواز کې منه د ده نه یو لویه چغه یې راوویسته او څه وایي هغه چغه یا بلیج امر نجیح رجل فسیح دا چغې وایي دا سره خپلو کې دوی دا پیریان نه دي دا کافران سره لکه دا کاڼي سره په خپلو کې کړنګارې کوي دا سو شو دا سو اسلام راغی امر نجیح راغی یو کار کامیاب دا خو اسلام راغی د دې خو څوک مقابله کولی نشي امر نجیح راغی یو کار کامیاب هغه کامیاب کار څه دی مړه نو داسې پیغمبر راغی چې دا پاکه صفا واضحه خولې ده رجل فسیح داسې پیغمبر دی چې هغه څه دی فسیحه ژبه ده صفا ژبه ده او صفا ژبه چې څوک خبره کوي نو په مطلب یې خلک پوهیږي یقولو او دا سړی سوی لا اله الا انت دا د هغه وظیفه ده دا چغه چې ووالې شوه غالبا دا اوس دی خو دلی خو دا خبره داسې ښکاره وشوه فوسب القوم عمر صاحب وایي چې ما سره څوک ودو هغه ټول ټوپ کړی ولاړل وتښتېدل فوسب القوم راټوپ کړی قوم اوده وو لاړل وتښتېدل عمر وی ما خو وی چې زه خو تختې والا نیم قلت ما وی لا ابرهو زه نه خوځم د دې ځای نه حتی عالمه تر دې پورې چې زه معلومه کم ما وراء هذا اخوا د دې نه چې اوس وړاندې څه کیږي ثم نادا بیا دی اواز کونکی اوی یا جلیحو و دشمنا یا امر نجیح راغی یو کار کامیاب هغه څه دی رجل فصیح چې هغه دی الله یو پیغمبر راولیږ چې هغه دی یو سړی فصیح او یقولو لا اله الا الله دا وی وی زه د دغه ځای نه راپاسېدم را روان شو فقمتو عمر صاحب وی زه راپاسېدم چې ورځ دوه مینو تیر کړي چې دلته خلکو وی دقه د پیغمبر راغی وی ما وی خدای ګوغه زمون خبره رښتیا وه نو عمر صاحب خلکو ته ویو چې دې کاهن چې دا کومه خبره وکړه داسې بد دغه نه دی داسې موږ هم خوب لیدلی دی فقمتو زه د دغې ځای نه پاسېدم فما نشبنا نو موږ وخت تیر نه کو څه ډېر وخت هم تیر نه کو ان قیلا چې وویل شو هذا نبی مکه کې اوازونه وشو چې دقه د پیغمبر دی او راغې د الله د طرف نه حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس عن قال سمعت زيد سعيد بن زيد يقول حضرت سعید ابن زید دا چې اوس تیر شو یقول للقوم دا به وی خلکو ته سعید ابن زید به خلکو ته وی چې لقد رأیتونی ما ځان لیدلی لقد رأیتنی یقینا ما لیدلی او خپل ځان موسیقی چې تړون کې او مالا عمر او عمر عمر راغی او هغه زه تړلی وم موسیقي چې تړون کې او مالا عمر او عمر هلکه تا کم جرم کړی چې عمر راغی او تې وتړلی وایي علی الاسلام یې په اسلام باندې چون کې زه مسلمان شوی وم نو د مسلمان کېدو د وجې نه زه وتړلم انا زه یې وتړلم و اخته او خپله خور کور ته مونږ کره راغی نو د ده خور خو زما ښځه وه که نه نو زه یې وتړلم او د ده چې کومه خپله خور وه وما اسلمه او په دغه وخت کې د اسلام نور وړي ټیک دی چې په موږ باندې خو دا سختۍ راغلې تکلیفونه راغلل خو څه دا ما یو شی نه دی دا یو ځل تکلیف نه دی د دې مسلمانۍ د وجې نه او د اسلام د وجې نه چې زمونږ په دې صحابه ورونو باندې کم تکالیف راغلي دي که نه نو بې اندازې دي یو تکلیف پکې هغه دی هلکه چې د کافر طرف نه تکلیف خو بیا یو وجه ده بد هغه ده چې مسلمان ده د مسلمان د وجې نه تکلیفي په مدینه منوره کې لوی ظلم چې شوی و په اول ځل نو هغه د حضرت عثمان سره شوی دی چې دا خلک رالل د مصر او چاپیره شو دی او غریب په کور کې ګیر که او بیا چې د ښکارا ور واوړېدل او د غریب نه سر دغه که ووهه نو دا عظیم جرم دی خ ولو ولو ان احدا او کشر احد غره ان قصه دی ټوټه ټوټه شوی وي یو که ستاسو خیال ارتف ارتفز دی هغه پرون تیر شوی و هغه معنا دی د خپل ځای نه لرې کېدل او دلته داسې دي چې لو ولو ان احدا کشر احد انقضه دلته قاف سره هم دا ټکی مستعمل دی او ځینې روایتونو کې په فې سره هم دی انفزه د ټولو معنا یو دی دا څنګه دی ولو کنت غلیظ القلب لنفضو من حوله خواره واره ولو ان احدا کشر احد غر انقص دا ټوټه ټوټه شوی وی لما صنعتم د وجه دا غ ظلم نه مسلمانانو چې تاسو وکه بی عثمانه د عثمان سره نو لکان محقوقا نو د ده دپاره حق و ان ینقض چې دې ټوټه ټوټه شي ځکه عظیم ظلم باب انشقاق القمر دا باب دی د چودیدو د سپومې دا باب دی د چودیدو د سپومې رسول الله صلی الله علیه وسلم مینا کې دی مینا کې او دا کافر رالل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې د خپل نبوت څه نشانې راته وښایه رسول الله ورته وایي که دا سپومې ته مې اشاره وکړه او په منځ دوه ځایه شوه نو راباندې به ایمان راوړی وی بلکل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې سپومې ته اشاره وکړه چې اشاره یې وکړه دا سپومې دوه ځایه شوه خو داسې معلومیږي درته به روایت راشي چې دا یوه حصه په خپل ځای ودرېده او دا بله حصه لاړه داسې دلته سپومې وه دا نیمه چې نیمه شوه نیمه په ځای پاتې شو نیمه تلا تلا تلا تلا تلا هغه د حرا دغه نه دی غر د هغې نه واوړېده دا د حرا غر په منځ کې راغی یو دا پاتې ټوکړه وه یو لاړه منځ کې دغه پکې شو او بیا سره دغه شوه یو ځای شوه باب انشقاق القمر دا باب دی د چاودېدو د سپومې حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه حضرت انس وی ان اهل مکه یقینا باشندگان د مکه سالو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی سوال وکړه د پیغمبر علیه السلام نه ان یریهم چې پیغمبر وښی دوی ته آیتا یو نشانه یو نخه د خپل نبوت فاراهم القمر نو رسول الله صلی وسلم هغوی ته وښودله سپومۍ شقتین په داسې حال کې چې هغه دوه ټوکړې وه او حتی تر دې پورې رأو حراء چې دوی ولید هغه حرا بینهما په منځ د دې دواړو کې دا حرا نه دی دی غون غره ته حرا نه وی غون غر دی جبل نور خو د جبل نور داسې دی اجانو لیدلی دی دا سر نه دی دا د اخري سر دې ځای باندې د خدای قدرت دی داسې یو ټوپ پې جوړ دی ټوپ لکه برج چا جوړ کړي دقه ځای ته دغه وایي حرا دې ته به تاسو پاس وخیږئ هغه غار حرا دې کې نه دی بیا به را دغه شي راښکته به شي نو د دغه ټوپ په دې ویښ کې چې دی د غره کې دا دغه دی وی نو دوی اولی د هرا په منځ د دې دواړو کې حدثنا عبدانو عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود وي انشق القمر وچاودېدله سپومې ونحن مع النبي صلی الله علیه وسلم او موږ د پیغمبر علیه صلات وسلام سره و بمینا په مینا کې اوس ګورې ښه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سپومې ته اشاره وکړه او چاودېده نو دوی چرته و دا ټکی راغی په مینا کې و دی د خیال دی دی به پې لږ باس کوي مینا کې و فقال رسول الله وی اشهدو تاسو گواشه دا سپومه په منځ دوه ځای شو ما د ته وی کنه چې ځنې خلک خو وایي چې داسې شو دا سپومه یې دواړه ټوکړې روانې شوې لیکن دې روایت نه دا معلومیږي دواړه ټوکړې نه دي تلې دقلته سپومه وه او هرا دې سیټ ته وه چې اشاره یې ورته وکړه نو دا یوه حصه په خپل ځای پاتې شوه او دا یو حصه لاړه لاړه لاړه د حرا نه واوړېده نو حرا منځ کې راغی نو څنګه دی وذهبت فرقتون او لاړله یوه حصه د دې سپومې نحو الجبلې په طرف د چا د غره مطلب دا دی دا یو حصه په ځای پاتې شوه او دا نیمه حصه داسې تلا تلا تلا تلا د جبل حرا نه واوړېده ما وی پیغمبر صلی چرته او په مینا کې وقال ابو زها ابو زها څه وایي عن مسروق عن عبدالله اوس هغه ځای کې د عبدالله نه ابو معمر روایت کوي دې ته اوس ګورئ چې ابو معمر روایت کوي نو نو سپومې وچاودې ده خو رسول الله او ملګري چېرته و مینا کې و هلته داسې دی او دلته چې ابو زحا روایت کوي نو هغه داسې دی چې انشق القمر بمکه دلته څه راغی دلته مکه رالله چې خیال لري هلته کې مینا رالله دلته کې مکه رالله دی وی وتابعه او متابعت کړی دی د دې راوي محمد ابن مسلم عن ابن ابي نجیح عن مجاهد عن معمر عن عبدالله دی مکه ټکې وی نو څوک مکه وی څوک مینا وی تاسو به څه کوئ د دې منځ کې به تطبیق چر څنګه راولې د دې دقسې مثال دی لکه څوک درته وایي هلکه په لنډي دغه دی په لنډي کوتل کې داسې کار وشو بل وایي هلکه په میچنې کې داسې کار وشو دا مخالف دی نه ولې میچنه حصه د لنډې کوتل نه ده صحیح ده که نه دقسې مینا چې ده نو دا د دغه حصه ده د مکې نو که داسې دې ووایي چې مکه کې هم صحیح ده او که داسې دې ووایي چې مینا کې هم صحیح ده ښه وایه حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله قال انا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی وی چې ان ان القمر یقینا سپومه انشقه هغه اوچاودېدله علی زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه د رسول الله کې پاتې شو ها کومه ځای پاتې شو فقال اشهدوا وذهبت فرقه نحو الجبل دا خوشو دا حدیث کنه نو بیا هم عثمان ابن صالح هغه شروع کې شروع کې نو عبد الله ابن عباس ته ان القمر انشق على زمان رسول اسلام استاسو دې کې زموږ دې کې فرق دې کې سره ها دی پاتې شو که دا باب دی د هجرت د صحابه او حبشو ته کله چې په صحابه باندې ظلمونه زیات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته دغه وکړي اجازه چې لاړ شي حبشو ته او د حبشو چې کوم باچا دی نجاشي ډېر نیک سړی دی هغه نه چا سره ظلم کوي او نه څوک ظلم ته پریږدي یولس صحابه شو تقریبا دوه ښځې وې یا څلور ښځې وې څلور هغوی لاړل هجرت یې وکړه دا پنځم کال د نبوت دی ښه په دې پنځو کسان د یولسو کسانو کې چې دوی هجرت کو حضرت عثمان صاحب مو عبدالرحمن صاحب مو او دا دغه نه دی ابو سلمه دا همو په ښځو کې چې دی د رسول الله صلی وسلم لور محترمه حضرت رقیه چې د عثمان صاحب ښځه دام تلې وه ام سلمه چې د رسول الله بیبي ده مخکې په نکاح د ابو سلمه کې وه دام لاړل دوی لاړل بیا رالل خو چې رالل ظلمونه د دوی زیاتو نو بیا دوی دویم هجرت وکړو په دې دویم هجرت کې څه دوه اتیا یا درې اتیا سړي بیا لاړل په دې کې بیا د غم او داسه ورته وایي د حضرت جعفر صاحب نه دی جعفر صاحب دیم پکې بیا لاړو ده د خزم لاړله نو آ دا باب دا باب دی د هجرت د صحابه په طرف د چا د حبشو وقالت عائشتو حضرت عشی بی بی وی چې قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی اوریتو دار هجرتکم ما دار هجرتکم ما ته اخودل شو په خوب کې هغه وطن د هجرت ستاسو ذات نخلن چې هغه خاوند د کجورو او بین لابتین په منځ د دوو طرفونو د کانو کې دی رسول الله صحابه ته وی چې الله پاک ما ته یو وطن ښکاره کو او راته وی چې دا به ستاسو د هجرت ځای وي خو هغه وطن داسې و چې کجورې پکې ډېرې وې او یو طرف ته او بل طرف ته دا تورې تیږې وې د دې وطن یو سیټ ته او بل سیټ ته دا تورې تیږې وي چا به وی دا یو د پلانې ځای دی چا به وی پلانې ځای دی آخر کې الله پاک چې نو هغه دغه مقرر کړه مدینه منوره فهاجر من هاجر نو هجرت وکړه هغه چا چې چا هجرت کو قبل المدینه په طرف د مدینې آخر کې بیا مدینه منورې ته خلکو هجرت وکړو عام خلک چې دی اول دغه ته تلي حبشو ته ورجع عامت من او واپس رالل ټول هغه خلک هاجر بارض الحبشه چې هغوی هجرت کړی و حبشې ته دا وګوره حبشو ته هجرت راغی حبشو ته هجرت شوی و چې کله مسلمانانو هجرت مدینه ته وکړو رسول الله مدینه ته وکړو نو د عام چې کوم څومره ماجرو د حبشو هغه ټول مدینه ته رالل فیه په باره د دې کې روایت دی عن ابي موسی د ابو موسی نه ابو موسی لکه څنګه چې حضرت عایشه بیبي دا حدیث بیانوي دقسې ابو موسی اشعریم بیانوي یوازې ابو موسی نه و اسماء او دې کې روایت د چا نه دی د اسما نه دی اسما پیژنې خبره صحیح ده خو دلته دی دا مراد نه ده ښه دین مراد دی اسما بنت عمیس مشهور اسما خو اسما بنت ابی بکر ده خدا ده اسما بنت عمیس اسما بنت عمیس دا تی مراد ده دا د حضرت جعفر صاحب ښځه وخه د جعفر جعفر صاحب چې کله هجرت کو نو دا ښځه هم ورسره تللې وه بیا چې حضرت جعفر صاحب په غزوې موته کې شهید شو که نه په اتم کال د هجرت چې کوم دغه نو دا ښځه بیا ابوبکر صدیق وکړه چې ابوبکر صدیق یې وکړه نو د هغې نه بیا د غم پیدا شو په لسم کال د هجرت باندې محمد ابن ابي بکر نه دی دا پیدا شو بیا چې ابوبکر صدیق وفات شو د هغې نه پس بیا علي ولګېد او د دې سره بیا نکاح وکړه بس بیا مړه شوه اسما بنت ابي امیس ځکه چې هغه اسما نه ده اسما بنت ابي بکر هغې هجرت دغه ته نه دی کړی حبشو ته نه دی کړی ما وی د هغه خورین دی دی وی واقع دا مخکې هم تېره شوې وه وی دا دوه کسه ما ته رالل ان مصور ابن مخرمه چې حضرت مصور ابن مخرمه یو و عبدالرحمن ابن اسود ابن عبد یغوس او حضرت عبدالرحمن ابن اسود دا دوه کسه ماته رالل مسور راله راغی او دا دغه راله راغی عبدالرحمن اوس کار په ما کوي په خپله نه کوي مال رالل چې رالل نو قال له دې دواړو ووې دی عبیدالله ته چې یلکه دا ماما دی لږ پوه که دا بعضې کارونه د ده صحیح نه دي لږې پوه که چې دا کارونه صحیح که د ده ماما دی حضرت عثمان صاحب دا عثمان صاحب چې خلیفه دی او دا بعضې کارونه دی کوي او د خلکو پسې پروپیګنډې کوي لږې پوه که قال له دې دواړو اووې عبیدالله ته ما یمنعک څه منې کوي ته ان تکلم چې ته خبره وکې خالک د خپل ماما سره عثمان چې هغه عثمان دی د دې عثمان صاحب سره ته خبره وکې په څه باره کې فی اخیه الولید ابن عقبه په باره د رور د ده کې چې هغه ولید ابن عقبه دی د حضرت عثمان صاحب د مور د طرف نه رورو ولید ابن عقبه د پلار نه نه دی د مور نه دا د خبرو کې تاسو ویلیو چې حضرت سعد ابن ابي وقاص د عراق د علاقې د گورنرو هغه بیا راغی گورنري پرېښوده نو د عثمان صاحب دا ولیږه دا ولید نه دی ولید ابن عقبه چې ویلیږه ډېر موږ خو د دې باره کې څه ویلی نشو ډېرې لوی هستی دي خو کله نه کله احمده د پلار اثر زوی له راځي دا د پلار ډېر کمزوری و دا هغه پلار دی هغه عقبه ابن ابي معید نه دی هغه د رسول الله سخت دشمن د هغه زوی دی دا ګورنر صاحب اوس یو ورځ شراب څکلي دي شراب او راغې د سار مونځ یې وکړه څلور رکاته او شراب دی ویلی نور یې لره زیات کمه خلکو وی دا څه بلا ده هغه راغی خلک رالل عثمان صاحب ته چې دقسې ولید دغه څکلي دي شراب وایي ښه فورا یې مات کو چې مات یې کو او ګرفتار یې کړی وس اوس د حکومت کارونه خو د تحقیق وي مونږ عوام دا نه وایي مونږ عوام وایي بس زر کار وکړه حضرت عثمان صاحب پوره تحقیق کوي او دلته د خلکو غوبلې جوړې کړې چې وګوره ولید ابن عقبه شراب سکلی دی او عثمان ولا دغه نه ورکوي سزا نه ورکوي حال دا دی چې د غریب تحقیق کو نو دا مسور او دا بل وایي چې منډه ماما ته دی ووایه چې ته ورسره لږ خبره وکړه په باره د ولید ابن عقبه کې چې یاره ماما دا ولید ابن عقبه له دا سزا ته ولې نه ورکې وکان اکثر الناس او ډېرې خبرې کړې کولې خلکو فیما په هغې کې فعل به چې عثمان صاحب کو د دې ولید سره نو عثمان صاحب د ولید سره څه کو چې سزا یې نه ورکوله ما وې ورکوله خو تحقیق یې کو قال عبید الله عبید الله وی ما وې ښه یو ورځ د سهار جمع له راته زه ورته لار کې ودرېدم فانتصبتو نو زه ودرېدم لعثمان عثمان ته حین خرج الی الصلات چې کله هغه راووته مانځله اوس د سهار مانځله چې راوځي خلک اکثر خلک خبرې نه کوي ذکر کوي او دا دغه کوي چې افتتاح د خبرو په مانځه کوي نو عثمان صاحب دا مو چې هغه سنت کور کړی دی او دا راغلی را روان دی خاموش ذکر کوي چې ابتدا د خبرو په دغه وکم په منځو دلته وته منځ کې دی ودرېد فقلت له ما وته ووې چې ان لي الیک حاجه یقینا زما تا ته ضرورت دی تا ته مې ضرورت دی و هغه ضرورت څه دی هلکه دې ځای پورې بس دی خبره دغه شوه ناوخته شو